ډېر لرې ولاړم د کوم له امله چې په ستنېدو کې راباندې ناوخته شوه چې کله کور ته را ورسېدم نو مور او پلار مې ویده شوي وو شیدې مې ولوشلې خو دا راته ښه ښکاره نه شوه چې د مور او پلار څخه مخکې چا ته ورکړم له همدې کبله پیاله په لاس هملته ودرېدم تر څو چې هغوی راویښ شي او شیدې ورکړم په داسې حال کې چې ماشومان می په پښو کې د ولږې څخه رغېدل او ژړل یې خو ما دا هوډ کړی و چې د هغوی د ویښېدو څخه مخکې به هیڅ چاته هم شیدې نه ورکوم ما د هغوی د ویښېدو پورې انتظار وکړ کله چې هغوی راویښ شول نو شیدې مې هغوی ته ورکړې نو ای ربه که ما دا کار یوازې ستا رضا لپاره کړی وي نو د دې تیږې او ډبرې له امله چې کوم مصیبت پر موږ راغلی هغه زموږ لرې کړې له دې وروسته د غار د خولې څخه تیږه لږ خوا لږ هغه خوا شوه خو بیا هم هغوی نه شو وتلی دویم کس دعا وکړئ الله زما یوه د تره لور وه چې ما هغې سره ډیره مینه درلوده خو کله چې ما د هغه نه د بد اخلاقي غوښتنه کوله هغې زما نه انکار کوه یو ځل هغوی د وچکالي ښکار شول نو هغوی د سوال کولو لپاره ما ته راغلل ما په دې شرط هغوی ته یو سل شل دیناره ورکړ چې هغوی به زما شهواني غوښتنه او خواهش پوره کوي خو هغوی زما دې شرط ته غاړه کیښودله خو په آخر کې هغوی ما ته وویلې چې زه په هر څه قادر وم چې د الله څخه وویرېږه نو زه د الله رب العزت نه وویرېدلم له هغې نه جدا شوم په داسې حال کې چې هغه په ما ډیره ګرانه او زه په هغې په بشپړه توګه برلاسی او قادر وم ای الله که دا کار ما یوازې ستا رضا لپاره کړی وي نو موږ چې په کوم مصیبت کې اخته یو د دې څخه نجات راکړه نو تیږه لږ نوره هم وخوځېده خو وې نه شو کولای چې دوی بهر ته راووځي په دې کس کې دریم خپله دعا پیل کړه ویلې ای الله یو ځل ما څه مزدوران په اجورت او مزدوري نیولي و کله چې کار ختم شه نو ما هغوی ته د هغوی مزد او مزدوري ورکړه البته یو مزدور پرته د مزدوري اخیستلو څخه ولاړه ما د هغه اجورت او مزدوري په کاروبار ولګوله کاروبار ډیر ګټور ثابت شو او دا معمولي مزدوري ډیره ده ډیرې ده او په ډیره ستره سرمایه بدله شوه له څه مودې وروسته هغه ما ته راغی او هغه زما څخه خپله مزدوري او اجوره وغوښتله ما هغه ته ویل دا کومې وزې او چیلۍ او غواګانې او غلامان چې ته وینې دا ټوله ستا مزدوري ده ځه دا هر څه ستا دي او درسره یې یوسه د هغه یقین او باور رانغی او فکر یې وکړ چې زه دې سره ټوقې کوم ځکه نو هغه وویل چې زما سره ټوقې مه کوه ما ته یوازې زما مزدوري راکړه زه دا وخت سخت اړ او حاجتمند یم ما هغه ته ویل چې زه ستا سره ټوقې نه کوم هغه ټول مال له ځان سره واخیست او هیڅ هم پرې نه ښودل ای الله که ما دا کار ستا له رضا لپاره کړی وي نو له دې مصیبت څخه مو وژغوره همدا و چې هغه تیږه نوره هم اخوا شوه او د غار خوله خلاصه شوه او دا درې واړه مسافر ترې بهر را ووتل تاسو ګورئ چې د نیک اعمال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په ذهنونو کې د قصې په بیانولو سره څنګه کینوي نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه وه چې هغه به په خپلو روزنیزو ویناوو کې قیسې او واقعات بیانول همدارنګه بل حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی هغه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په بني اسرائیلو کې درې کسان وه په هغوی کې یو د برګي په مرض اخته و یعنې پیس و بل یې ګنجی و یعنې کل و په سر کې ایښتنه ول او دریم یې ړوند و الله رب العزت یو ځل د هغوی امتحانول او معلومول غوښتل د دې لپاره هغه یوه پرښته د انسان په بڼه راولیږله هغه پرښته تر ټولو لومړی هغه برګي ته ورغله او له هغه څه یې پوښتنه وکړه ستا څه شی ډیر خوښ دي برګي ورته وویل زما هیله او غوښتنه دا ده چې زما برګي مرض ښه شي د کوم له امله چې خلک زما څخه کرکه کوي او د هغې پر ځای ماته ښایسته او ښکلی پوستکی را په برخه شي پرښتې د هغه په بدن یو ځل لاس را وکاږه او د هغه مرض ښه شه یعنې ښایسته رنګ او ښکلې څیره الله ورکړه او بیا هغې پرښتې پوښتنه وکړه ستا کوم مال ډیر زیات خوښ دی هغه ځواب ورکه زما اوښان ډیر خوښ دي نو هغې په رښتې هغه ته یوه د لسو میاشتو بلار به اوښه ورکړه او وی ویل الله رب العزت دې ستا په مال کې برکت واچوي د دې نه وروسته بیا هغه پرښته هغه کس ته راغله چې د هغه په سر باندې ویښتنه ول او له هغه سه هم هماغه پوښتنه وکړه کومه چې د برګي څخه کړې وه هغه ګنجي یا د هغه چا چې په سر کې اښتنه ول ورته ویل چې زما تر ټولو غټ خواهش او غوښتنه دا ده چې زما سر ویښتنه لري چې زما په سر کې ښایسته ویښتان راشي چې خلک د نفرت په ځای زما سره مینه وکړي همدارنګه پرښتې د هغه پر لاس سر راوکاږه د هغه په سر کې چې ویښته نه ول الله رب العزت هماغه وخت د هغه په سر باندې ښایسته ویښتان راشنه کړل له هغې وروسته پرښتې تې پوښتنه وکړه ستا کوم مال تر ټولو ډیر خوښ دی هغه ځواب ورکه زما غوا نو ځکه پرښتې هغه ته یوه بلاربه غوا ورکړه او د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه او لاړه تر ټولو اخر ړانده ته راغله او له هغې یې هماغه پوښتنه وکړه کومه چې د برګي او د هغه کل نه کړې وه ړون نور څه په کار وي خو دوه سترګې نو ځکه هغه ورته ویل زما هیله او ارمان دی چې ما ته بینایی او لید را په برخه شي تر څو چې زه د دنیا ښکلاګانې ووینم پرښتې یو ځل د هغه په سترګو باندې لاس راکش که او هغه بینا شو بیا هغه پرښتې پوښتنه وکړه تا ته تر ټولو کومه مال ډیر خوښ دی هغه ورته ویل اوزه ځکه نو پرښتې هغه ته یوه خاصه اوزه ورکړه او هغه ته له دعا کولو وروسته بیرته ولاړه درېواړو ملګرو خوشحاله او آرامه ژوند تیروه الله رب العزت د هغوی په مال کې ښه برکت واچوه تر دې چې د درېواړو څارویو او مالونو څخه رمې جوړې شوې او د درېواړو په مال او دولت کې پراخوالی او ډیروالی راغی څو کاله وروسته د الله رب العزت په حکم هماغه پرښته په خپل اولني شکل او څیره کې راغله هغه تر ټولو وړاندې برګي ته ورغله او هغه ته یې ویل زه مسافر یم زما د لارې آزوقه ختمه شوې نو د هغه الله په نامه ما ته یو اوښ راکړه چا چې تا ته دا ښکلی رنګ ښایسته څیره او بې کچې دولت درکړی تر څو زه خپل ځان د خپل ځایه پورې ورسوم خو هغه مسافر ورټه او ورته یې ویل دا هر څه خو ماته په میراث کې پاتې دي زما د خپلو لاسونو او مټو لاسته راوړنه او پیداګیري ده پرښتې ویل آیا ته برګی او بدرنګه نه وې چې خلکو به له تانه نفرت کوه آیا ته غریب او بېوزله نه وې او الله رب العزت په خپلو نعمتونو ونازولې که چیرې ته دروغجن نو الله رب العزت دې هماغه مخکینی حالت ته وګرځوه هماغه و چې الله رب العزت هغه بیرته هماغسې که څنګه چې مخکې و د دې نه وروسته فرښته هغه چا ته ورغله چې د هغه په سر ویښته نه وه او هغه ته هم هماغه ویل څه چې برګي ته ویلي وه هغه کل هماغسې ځواب ورکړه څنګه چې برګي ځواب ورکړی و نو په نتیجه کې الله رب العزت د هغه څخه هم خپل نعمتونه بیرته واخیستل او بیرته یې خپل مخکینی حالت ته وګرځوه بیا هغه پرښته ړوند ته ورغله او د هغه څخه یې هماغه شان په غوښتنه وکړه ړوند په ځواب کې ورته ویل شکر د هغه الله چا چې زه بنا کړم او ماته مال او دولت راکه ته چې څومره غواړې در سره یې واخله دا هر څه خپل وګڼه که زه د خپل ورور په کار رانه شم نور به نور د چا په کار راځم انشاءالله خدای به ماته نور